استاد صاحب سرنامک دی درې خبرې پکې ذکر کوي یو بیان کوي د غزوه بنو نذیر هغه جهاد چې د بنو نذیر قبیله سره شوی او د هغې بیان کوي تاسو ویلي په مدینه منوره کې یهود اوسېدل درې قومونه یو بني قینقاع هغه زرګران نو دا د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ قوم دی یو ځل رواني وکال د یو جلا وطن کړو نو بیا دا دوه قومه پاتې شو بنو نذیر او بنی بنو قریظه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره معاهده وکړه چې معاهده وسره وکړه د یو قوم معاهده ماته کړه او د بل ماته کړه ماتېدل څه کې درته به راشي یو ځل اراده د دې وکړه چې دا رسول الله من قتلو بالکل راګیر کړو قتلوي حضرت جبريل عليه السلام راغی رسول الله ته خبر ورکړ بیا په مسلم راغی دا واقع بیانیږي دا واقعا د بنو نذیر چې شوې ده دا کله شوې و دی دا باس کوي امام زهری رحمه الله وی دا د احد نه مخکې شوې ده ریاض شپږ میاشتې د بدر نه پس چې بدر غزا وشوه شپږ میاشتې پس بیا دا واقعا د بنو نذیر شوې ده استاد سیبوی د امام بخاری هم دا رایه ده چې دا شپږ میاشتې پس د بدر نه شوې ده یو بل دی د علم تاریخ ډېر لوی عالم دی ابن اسحاق ورته وایي هغه وایي نه دا د احد نه وروسته شوې ده د احد د غزا نه رستو شوې ده ولی یو واقع ده بیریماونه وته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران مجید قاریان او یا کسان یو علاقه ته ولېږل چې وی لیږل په لاره کې یو قوم دی اوس به راشي د تنامه بنو عامر هغه را پاسېدل او دا اویا کسان یې خواران شهیدان کړو په هغې کې دوه کسه پاتې شو هغه دوه کسه چې پاتې شو هغه یو چې پاتې شو رامنډې کړې مدینې ته چې راتلل راتلل دلته د سوري یو سوري او مدینې سره نږدې هلته غرمه تېروله چې ګوري دوه کسه رالل دې ته تپوس کوي وایي څوک یې وایي موږ دوه کسان د بنو عامر یو ړکه خو وی چې زمام اته شپېته کسان مړه کړه ورګه چې تاسو نه خو زه بدل والم وایي څه کوی وایي دلته دمه که وایي وده شي چې وده شو توره یې راواغېشه دا یو یې مړ کړه او دا بل یې مړ کړه دی بیا راغی رسول الله ته وایي حضرت دقسې ملګري مې شهیدان شو او دا هغه قوم ما دوه کسه دغه کړل مړه کړه نو ورته یا خدای دې په خیر کنه اخ اوس راغلی وو مسلمانان شو او واپس تلل تا څنګه مړ کړل نو بیا د هغوی دپاره مسله د دیت و د دیت چې اوس دغه قوم له خو موږ دیت ورکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو نظیر ته لاړو ورته وایي موږ سره په دې دیت کې امداد وکړي هغوی ویل ډېره ښه ده امداد درسره کوو راځه صاحبه دې دیوال ته کښېنه چې دیوال ته کېناستو په خپلو کې سره سلا وکړه چې د دې نه ښه موقع نشته یو سړی ولا تیار کړ چې دی به د جرند پل نه دی دا اوچت کې او د پاسه به نعوذ بالله په رسول الله راوغورځي بس ختم بشي دې کې حضرت جبريل راغی پیغمبر علی السلام ته خبر ورکو نو سم دې زنه زر را پاسه مدینه ته راغی دوی له جواب ورکړ چې تاسو د دې علاقې نه وځئ جلا وطن شي لس ورځو کې وځي او کو نه وته د لس ورځو نه پس نو نو لا ازربن اناقکم سټونه بدلوم دوی تیاری شروع کو ابی ابن عبد الله ابن ابی ابن سلول جواب ورکړ چې یا خدایم دسه دسه کسلوزه زه تاسو مرګتیا کوم کنه دوی جواب رسول الله ته راولېږ وی حضرت مونږ نوزو چې ته څه کولی شې هغه وکړه رسول الله وسلم واپس اسلامي فوج بوته د هغوی نه ګیره وکړه څه د پاسه شل ورځې د هغوی نه ګیره وه آخر کې بیا دوی سلامي شو چې حضرت مونږ به د دې علاقې نه لاړ شو او دار څه به تاسو ته پرېږدو دا واقع ده د بنو نظیر نو وی باب باب حدیث بنی النذیر واقعا د بنو نذیر قوم یو استاد دی او صفات شوی دی هغه په مدینه کې ډیر وخت تیر کړی دی هغه وی بنو نذیر مدینه منوره نه ده د مدینه منوره جنوب مشرق ته د علاقه ده دلته دوی پراتو د مدینه جنوب مشرق ته داسې وایي تاسو چې دغه ته لاړ شئ هغه به وي قبا ته نو د قبا نه بلکل مخ په مشرق داسې دی خوا چې دی د کجورو باغونه دي دقه علاقه ده داسې ډېره لره نه ده نږدې ده دلته که تاسو لاړ شئ الله موقع درکړه د کوبانه چې تاسو راځئ نو دا ګاډی داسې روان شي داسې ځي ځي نو بیا داسې راتاو شي دلته یو پل باندې دلته کې بیا سرک تللی دی سیده دې سره چې پاس وګورې دا علاقه باغونه دي دا د بنو نظیر علاقه وي مشرق جنوب مشرق نو دا باب دی د واقع د بنو نذیرو دا یو ومخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم او وتل د رسول الله الیهم دی بنو نذیر ته فی دیت الرجلین په بار د دیت د دوو سړو کې آغا عمرو ابن امیه چې هغه دوه کسان د بنو عامر قتل کړو نو رسول الله دوی ته لاړ چې موږ سره په دې دیت کې امداد وکړي نو وتل د رسول الله بنو نذیر ته په بارا د دیت دغه دوو سړو کې چې موږ سره دی کې تاسو امداد وکړي دا دوه مسلې وما ارادو او هغه چې دی يهودو اراده وکړه من الغدر چې هغه دوکه وه برسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام سره چې دی کینو او بل سړی ته وی چې تبا پل جرند را اوچت کې او د پاسه به پیرو غورځي ریاض خیال لري واقع د بنو نصیرو تلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته په باره د دیت دغه دوو سړو کې او دوکه د دوی د رسول الله سره ماوی د بنو نذیر واقع کله کله شوې ده امام زهری سوی قال الزهری امام زهری وی عن عروه اغه نقل کوي د حضرت عروه چې کانت علی راس سته اشهرن و دا واقع د بنو نظیرو په سر د شپږو میاشتو د واقع د بدر نه د بدر واقع وشوه نو یو میاش دو میاشتې درې میاشتې څلور پنځه شپږ چې شپږ میاشتې پوره شوې د شپږو میاشتو پسې دا واقع شوې ده دا د امام زهري رایه ده او د مخکې کې امام بخاري هم دا رایه ده وی شوی و واقع د بنو نذیرو شپږ میاشتې پس د بدر نه قبل احد خو د احد د غزا نه مخکې ده لیکن رستو کوم هغه چې راځي کنه محمد ابن اسحاق وی هغه صحیح خبره ده وقول الله تعالی او بل دا قول الله هو الذي اخرج الذين كفروا الله هغه لوی ذات دی چې هغه وستل هغه خلک چې کم کافرانو او دا سوق من اهل الكتاب د اهل کتابونه چې دا بنو نذیر دی الله وستل من دیارهم د خپل کورونو نه لاول الحشر پاغه اول زل شړلو سره تر اوسه پورې دی باندې چې تکي جلاوطنی نه راغلی دا اول حشرو دی باندې تر اوسه پورې چې لا وطني نه وراغلی خیر امام زهری دا رایه ده چې واقعا دا بنو نظیر چې شوې ده دا د احد نه مخکې وه او د بدر نه رستو ده لیکن دا روایت صحیح نه دی دا بل صحیح دی وجعله ابن اسحاق او ګرځول د دا واقعیا محمد ابن اسحاق بعد بیر معونه پس دا واقع د بیر معونی و احد نو د احد نه هغه وی د احد نه شپږ میاشتې پس دا واقع شوې ده دلته غزا د احد شوه وپسې بیا واقع د بیر معونه رالیله په بیر معونه کې هغه دغه چې دی عمر ابن امیه اجوندې پاتې شو هغه بیا راغی د بنو عامر دوه کسان یې مړه کړل د دغه دوو کسانو باره کې رسول الله دیت د پاره لاړو د بنو نظیرو نه امداد غوښته خکل روایت دا دی چې واقع د بنو نظیرو دا د احد او د غزوه خندق په منځ کې شوې ده احد غزا شوې ده او د خندق لا نه ده شوې حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حضرت عبد الله بن عمر وی حاربت النذير جنگ وکړه د مسلمانانو سره بنو نذیرو و قریزه او قریزه دام د یهودو یو قبیله ده ښه استاد صاحب مې او ماغه استاد چې بنو نذیر د مدینه منورې جنوب مشرق ته پراته دي جنوب مشرق ته او بنو قریظه دا د مدینه شمال مشرق ته دي شمال مشرق داسې داسې بالکل د احد غر چې ختم شي دې سیر ته په دې علاقه پراتو دوی دلته پراتو او دا نور دغلته پراتو ما وی دې دواړو قبیلو د رسول الله سره خلاف وکړ لیکن بنو دغه بنو قریظه او ته معافي وکړه هغه ته سونه وی او دا بنو نذیر د خپل علاقې نه جلا وطن کړو فاجلا بنو النذیر بن النذیر رسول الله جلا وطن کړو اجلا دی ته وی د وطن شړل فاجلا بن النذیر رسول الله جلا وطن کړو بنو نذیر وقر قریظه او برقرار پر خودل بنو قریظه قبیله ومن علیهم او رسول الله پاغوی احسان وکړو خو نا اهل خلک داسي چې په غزوه خندق کې بیا دوی دغه وکړوانه په غزوه خندق کې دوی را پاسېدل د کافرو مرګتیا وکړه نو بیا د غزوه خندق پسې د الله حکم راغی چې دوی سره جنگ وکړه حتی تر دې پورې حاربت قریظه چې بیا دویم ځل جنگ وکړه بني قریظه دویم ځل جنگ کوم چې په خندق کې دوی د کافرو سره ودرېدل دی خو دې سیټ ته دي نو دا غطفان قبیله نه ده او نور چې کله دوی د مدینې نه ګیره کوله نو دا غطفان قبیله قبیله دوی ځای ورکه یهودو چې راځي زمونږ علاقه کې دلته پریوځي بین المسلمین په مز د مسلمانانو کې الا بعضهم مگر بعض دا غوی زن بنی قریزه خوش قسمت او اغوی زر رال رسول الله ته وی حضرت زمنګ چې قوم سکړی دا غینه زمنګ توبه او منګ ایمان وروړو لحقو بالنبي صلی الله علیه وسلم دا بعض خلق دا یو ځای شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره فآمنهم رسول الله غوی ته امن ورکو واسلمو او هغه اسلام راوړو واجلا يهود المدينه او رسول الله جلا وطن کړو يهود د مدینه کلهم ټول بنو قینقا اغیم جلا وطن کړو بنو نذیر اغیم جلا وطن کړو وهما او دا بنی قینقا چې دی دا کم قوم دی وی رحت عبد الله ابن سلام دا او قوم د عبد الله ابن سلام و یهود بنی حارثه او د قرنګي و يهود د بني حارثه دیم جلا وطن کړو وکل يهود بالمدینه اخر کې رسول الله وی چې څومره يهود دي الکه دا د اسلام مرکز دی دا يهود مهود د دې علاقې نه وباسي ټول اجرا وطن کړو حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال حضرت سعيد بن جبير د عبد الله بن عباس صاحب شاګردم دی او خادمم دی یو ورځ مې ورته وویل چې سوره حشر قران مجید کې سوره حشر دی وی ما ته وی سوره حشر ورته مو وایا سوره بنی نذیر ورته وایا مطلب دا دی لکه څنګه سوره حشر دی نو زیاته واقع پدې کې د سبا یانیږي د بنو نذیر قبیله قال سعید وی قلت لابن عباس ما او خپل استاد عبد الله ابن عباس ته چې سوره الحشر دغه سورت نه دی دا سوره حشر دی نو قال هغه راته ووی چې سوره حشر هم دی خو مناسبه ورسره بله نامه ده قل داسې ورته وایه چې سوره النذیر دا څه دی دا سورت نذیر دی ځکه دی کې واقع د بنو نذیر ده تابعه متابعت کړی دی د دغه ابو عوانه هشام عن ابي بشر حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته هجرت وکړ ډیر دغه ضرورت و دا ملمانه براتلل د خوراک مسلې وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سونه دا يهود ورالل دا دغه انصار حضرت زما په باغ کې هغه دوا بوټي ستا شو دا متا ته هیبه درکړ کجوري بل براغه حضرت زما په باغ کې هغه درې بوټي کجوري دا ستا شوي بل براغه پنځه مې درته درکړې بل براغه یو بوټي مې درکو پیغمبر اسلام ته دا هدیه ورکول او پیغمبر اسلام هغه قبول قال انس صاحب وی کان الرجل او با یو سړی یجعل للنبی صلی الله علیه وسلم چې هغه به ګرځولې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره النخلات کجوره وی حضرت دا کجوره په تحفه کې ستا شو حضرت دا کجوره ستا په تحفه کې شو چې دی په وخت یې حتی تر دې پورې افتح افتتح قریظه چې رسول الله فتح کړ علاقه د بنی قریظه والنذیر ولاقه د بنو نذیر د مدینه منوره په خوا چې څومره کجورې وې ټولې د دوی په علاقه کې وي نو بنو نذیر علاقه هم فتح شوه بنی قریظه هم فتح شوه نو بیا اندازې قجورې بیا راړې نو بیا په اسلام چې دا چا ولا په تحفه کې کجوري ورکړې وي یو یو به راغوخته الکه تا چې مال کجوري در راکړې وي واپس واله بل ته به واپس واله بل ته به واپس واله فکان بعد ذالک نو رسول الله پس د دینه يرد عليهم هغه کجوري به انصار ته واپس کولی حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر وی حرق رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس ازول رسول الله نخل النذیر کجوری د بنو نذیر پیغمبر علی السلام نوی سوزولی اسلامی فوج سوزولی وی خو د اسلامی فوج مشر سوک رسول الله اصل کې دا چې د بنو نذیر نه دوی ګیره وکړه نو دوی ته په قلاګانو کې نه نوتل پاس نه برخکاره کېدل سلیل شرزه دا ګیره وه دلته مسلمانان دوه ډلې شو بعضې مسلمانان د دوی په دې کجورو ونښتل چې راځی چې وهې واله چې هلته کې دوی لږ خفه شي چې دلته به دوی کجورو له ډز ورکړه او دلته به هغوی چغې شروع کړي بله به راوسملوله بله به راوسملوله لکه ولې وی دی یهودو لزړه چو یو ډله داسې و چې لکه کجورې مو وه خدای په خیر کې دا علاقه مونږ له الله راکې کنه نو چې دا د علاقه مونږ له الله په فتح کې نو د مسلمانان خپل کجورې سره وي چا وهلی چا نه وهلی دا غي بیان نو او وهلی په او سزول رسول الله کجوره د بنو نذیر وقطع او هغه کجوره ولا پریکړي چا به پرې کولې چا به سوزولې چا به نه کول وهیا او دغه علاقه د دغه شو د کجورو البویره هغه بویره وه دا د بنو نظیر دا علاقه چې کمی کجورې وي دا زیات باغونه دا چرته په بویره کې ما درته وې د مدینه منورې جنوب مشرق پلو د د سوت بیت دغه د قبا د قبا نه بالکل مشرق پلو دا علاقه ده وهي او دا زمکه د بنو نظیر چې وا دا صد البویره هغه ته بویره وایي چې کله جنگ ختم شو چې چا پرې کول کړي او چا سزول کړي او هغوی خپو چې ربه دا خو موږ نه زیاتې شوي وي چې چا پرې کول نو کړي هغوی خپو چې موږ به زیاتې کړي الله تعالی دا آیتونه نازل کړ چې دواړو ډلو ښه کار کړی دی ما قطعتم هغه چې تاسو پرې کړی دي ملینتن اونې د کجورو لینه د کجورې ار بوډي ته وایي خو د عجوې نه بغیر د عجوې نه بغیر چې د کجورو څومره بوټي هغې ته لینه وایي هغه چې تاسو پرې کړی دي ملینتن اونې د کجورو او ترکتموها یا تاسو پرخی دی قائمتا ولاړی علی اصولها پخپل تنو فباذن الله دا د الله حکم په جهاد کې پرې کولم جایز دی پولونه روانولم جایز دی کسو کې نه رواني هم جایز دی حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا جويرة بن اسماء النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر وي ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر حرق نخل بني النذير هغه اوسزولې کجوري د بنو نذير د بنو نذير قبيله د يهودو خجوري اوسزولې اوس د دې نه مخکې یو څو ورځې مخکې د بنو نظیر دغه نه دی کعب ابن اشرف مشر دا تلو مکې ته او د مکې د خلکو سره معاهده کړې وه چې که دا مسلمانان مونږ ته سوی تاسو به زمونږ امداد کوي دا معاهده شوې وه دلته کې دا واقع شوه چې واقع شوه قریشو سره سر روچت نه کو نو ولها او ددغه واقعې په باره کې ددغه ولها او په باره ددغه بوئرې کې یقول حسان بن ثابت وی حسان بن ثابت دا د رسول الله شاعر د اسلامی شاعر دغه باره کې دی دا شعرونه وی هانه اسان شو سرات سردارانو ته وی بنی لوی قریشو ته وی بنی لوی قریشو ته وی حریق منا سزول بویرا تاسو وی دا د بنو نذیرو کمالاکه چې دغه ته بویرا وی مستطیر منا خور وهانه اسان شو علا سرات بنی لوین په سردارانو د قریشو اسان شو په سردارانو د قریشو سپی اسان شو حریق سوزول بالبویرت پالاقه د بویری کم سوزول مستطیرو چغه خور دی یو زینا یو باغ او بل باغ او بل باغ حسان صاحب وایي چې قریشو خو د بنو نظیر سره معاهده کړې وه چې مسلمانان تاسو ته څه وایي موږ به در سره ولاړ یو نن د هغوی کجور هم سوځېږي نن د هغوی باغونه هم سوځېږي او سر نشي راوچتولی کم سړی چې د یو شي تپوس نه کوي وایي مړه دا معمولي دی اسان دی وهان علی سرات بنی لوین اسان شو په سردارانو د قریشو سشه پی اسان شو حریقن سوزول بالبویرته پاغا علاقه د بویری سنگ سوزول مستطیرو چغه خور خور دی دا شعرونه حسان ابن ثابت وی نو دا لاړل مکې ته د مکې خلکو دا شعرونه وی نو دا هغه طرف نه غوي جوابونه کوي قال دا راوی وی عبد الله ابن عمر فاجابه ابو سفیان ابن الحارث نو جواب ورکړه دته ابو سفیان ابن حارث دلته حارث چې دی دا د رسول الله تر محترم دی او دا ابو سفیان چې دی دا د رسول الله د تر زوی دی دی وخت پر دی مسلمان نو دی چې بیا مسلمان شوی دی نو په فتح د مکه کې مسلمانو او چې مکه فتح شو نو بیا مسلمان شو نو په میدان د احد کې نه دی په میدان د هنین کې چې کله صحابه تتر بتر شو دی کلک د رسول الله سره ولاړو دغه د کشرې پړی نیولیو ابو سفیان یو خو هغه مشهور بل ابو سفیان دی دانه نو دی وخت کې ما وی دی مسلمان نه دی نو حسان ابن ثابت ته په شیرونو کې جواب ورکړي فاجابه ابو سفیان ابن الحارث نو جواب ورکړه دته ابو سفیان ابن حارث ابو سفیان وته وی موږ د مکه خلک په مدینه سکو الله دې د مدینه باغونه ار روزم دغه سه سوزي او الله دې پیور لګی ادام الله همیشه دی کی الله ادام الله همیشه دی کی الله ذالک دغه من صنیع انکار دقه کار دی الله تعالی همیشه کی مراد د دغه کار نه سدي د باغونو سوځیدل ادام الله ذالک من صنیع همیشه دی کی الله دغه کار وحرق فی نواحی حسائر او الله دی گرم کی دغه ته وایي حسان ابن ثابت ته چې ته مونږ له د مدینې د باغونو د سوځېدو پیغور راکې درته به پته ولګي چې نقصان یې چا له دی مونږ له دی که تاسو له دی ستعلم اینا منها بنصح ستعلم زر دی چې ته به پوه شي اینا چې کم یو زمونږ منها د دغه نه بنصح لرې دی چاته ضرر رسیږي او چاته نه رسیږي تاسو ته رسیږي مونږ خو ته لري یو ایونا منها بنصهم چې کم یو زمونږ د دغه زینا لري دی وتعلم ای ارزینا تزیرو او تا ته به معلومه شي چې کم یو د ځمکې زمونږ ته تزیرو په دې ضرر رسیږي چې د مدینه په باغونو باندې ورونه بلی نو د مدینه زمکه ته zarar رسیږي که د مکی او زمکه ته zarar رسیږي دا ولا ابو سفیان جواب ورک حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني مالك بن اوس بن حسان النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله حضرت عمر کیسه دا سوا چې خیبر کې یو علاقه و فدک به وتوي فدک دا ځمکه رسول الله تقسیم کړې نه وه د دې حاصلات به راتلل دارنګې د بنو نظیر ځمکه د بني قریظه ځمکه دا رسول الله تقسیم کړې نه وه دی هم داسې پریښې وه د دې حاصلات به راتلل پیغمبر علیه السلام به د خپل کور د کال خرچه وویسته د بیبیانو چې کم شی به پاتې شو بیا به د مسلمانانو د فیدې د پاره لګو مثلا وسله واخله زغره والا اسونه والا یا د قوم د پاره چې کم نور ضرورتو هغه به پوره کول دا د فدک زمکوا د بنی قریزه زمکوا او د بنو نذیر زمکوا کله چې رسول الله د دنیا نه رحلت وکړو د پیغمبر علی السلام بیبیانو اراده وکړه چې مونږ ابو بکر لور شو او ورته وایو چې حضرت مونږ د پیغمبر بیبیان یو او چې سړی مړ شي نو د مړی په مال کې د ښځې سیمه کیږي اتمه مونږ لا اتمه راکه حضرت عائشه وی ما ورته وی چې خدایم په خیر کې رسول الله وی چې موږ پیغمبران چې دي زمونږ نه څوک میراث نه الی د پیغمبر چې څه پاتې شي هغه به د هغه اقربا نه تقسیم وي هغه د غون امت دغه دی صدقه ده خیر دا خو پوه شوي بیا حضرت فاطمه راغله وی مال د خپل پلار په مال کې برخه راکې میراث حضرت ابوبکر ورته هم دقه خبره وکړه چې دا خو صدقه وه دا خو پیغمبر اسلام نه غشته ده نه بل څه کړي خو یو سرکاري مال او بیت المال او دا غینه به خرچه کوله او پیغمبر اسلام وایي چې مونږ چې لاړ شو پیغمبر چې دنیا نه لاړ شي دغه نه څوک مال په میراث کې نه لي هغه هم پوه شو نو بیا ورپسې علي صاحب او عباس صاحب رالل هغوی مطالبه کوله نو حضرت عمر وته وی چې پیغمبر علی السلام وی چې منګه میراث زمنګ نه سوک میراث نه لی دا غزمکه ده ابو بکر صدیق پم دا معاملې پکې کوله زم کومه دا سه کول شم چې د ازمکه تاسو له درکم تاسو پکې تصرف کوي ازمکه بس تاسو ني اختیار تاسو کوي حاصلات راخلي او د مسلمانانو چې کم د غوی د لګولو ځای په هغه ځای کې لګوي علي وی صحیح ده عباس وی صحیح ده سره په خپلو کې بیا څه وخت پس بیا دغه شوه لانجه شوه د عباس صاحب او دغه د علي هغه واقع بیانوي ها حضرت زهری وای چې اخبرني مالک بن اوس بن الحسان النصيري ما ته خبر را کړی دی حضرت مالک ابن اوس چې ان عمر ابن الخطاب دعاه چې حضرت عمر دی رو بلو حضرت عمر ما ته جواب راک خلیفہ دی چې مالک زما زه تراشه نو سوی قال دی دی دغه وی دی يرفع دی اردلی چې حضرت عثمان او عبدالرحمن او دغه پلانی او پلانی بار ولاړ دی اجازه غواړي اجازه ورکې کنه هل لک آیاشته د استاد لپاره شوق فی عثمان په اجازه د حضرت عثمان کې و عبد الرحمن او د عبد الرحمن ابن عوف کې و زبیر او د زبیر کې و سعد او د سعد ابن ابي وقاص حضرت دا یو سو کسدی دا سلور بار ولاړ دی اجازه غواړي اجازه ورکې کنه یستازنون هغه اجازه غواړي قال نعم عمر وتوي بالکل سید اجازه ورکه فادخلهم نو غیره دنن کړل دام کیناستل مالک وی زمه ما دا سلور کسانم ناستی فلبس قلیلا نو تیر کلک وخت چې ګورو ثم جاء بیا دا يرفع راغی چې حضرت بار علی او دغه چې دی عباس صاحب ولاړ دی هغه اجازه غواړي فقال نو دوی ثم جاء بیا يرفع راغي فقال وی وی هل لك حضرت شته د استاد پر شوق فی عباس په ملاوي دو د عباس کې والی نو د علی کې یستازنان یغوی اجازه غواړي قال نعم وی او اجازه وتوکه فلما دخل کله چې دا دواړه راننه وتل نو قال عباس عباس وی چې حضرت دې سړی سره زما فیصله وکا اوس د ده او د علي صاحب سره لانجه ده یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین اقضی بینی و بین هذا ته فیصله وکا په منځ زما او په منځ د ده کې زما او د دې علي په منځ کې فیصله وکا وهما یختصمان او د دې دواړو جګړه وه فی اللتی په هغه ځمکه کې افا الله علی رسوله چې الله ورکړی و خپل پیغمبر ته من بنو نذیر د بنو نذیر د بنو نذیر قبیله چې کوم ځمکه وه دی مخکې راغلیو عمر صاحب ته نو عمر صاحب ورته حواله کړه چې ها دا والی تصرف پکې تاسو کوئ ځمکه به ستاسو نی ها فاستب علی و عباس نو سخت سخت خبرې وکړي علی او عباس علی اولګي دا عباس ته سخت خبرې وکړي او عباس اولګي دا علی ته سخت خبرې وکړي فقال رهط نو اوی دغه ډلې دا سلور کسنو ناست سعد ابن ابي وقاص حضرت عثمان عبدالرحمن زبیر اوی دغه ډلې یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین اقضی بینهما ته فیصله وکړه په منځ د دې دواړو کې و ارح او ارام ورکه احدهما ار یو د دوی لمن الاخر د بلنه د ار یو د بل سره لانجه ده سره خلاصې که فقال عمر عمر ورته وی پارام شی پارام ارزه کې خلک فیصلې نه کوي فیصله ما مخکې کړې ده باس چې مخکې مې کومه فیصله کړې ده بس مقه فیصله ده او هغه بدلېدو ولا نه ده فقال عمر نو عمر وی دی ډلی ته چې اتعدو پارام شی لږ حوصله وکې او بیا وته سوی څه فیصله وکم د دوی منځ کې انشدکم بالله زه مطالبه کوم ستاسو نه په نامه د الله د الله په نوم قسم در کوم او د نه مطالبه کوم الذي هغه الله باذنه تقوم السماء والارض چې په حکم دا غي ولار دی اسمان او زمکا تاسو نه زه مطالبه کوم دا حدیث تاسو ته معلوم نه دی چې رسول الله بوي چې پیغمبر د دنیا نه لاړ شي نو د پیغمبر مال څوک په میراث کې هغه نالی هل تعلمون آیا تاسو ته دا معلومه ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول قال هغه ووی چې لا نورسو مونږ پیغمبران زمونږ نه میراث نشي اغشتي هغې وجه دا ده چې خلک میراث د چا نه اخلي چې مړ شي او پیغمبر چې وي هغه مړ نی هغه منتقلی منتقل صرف د دې ځای نه لاړ شي دغه ته قبر ته ما ترکنا صدقه کم مال چې مونږه پریښي وي نو هغه صدقه د ټول امت لپاره وی مونږه میراث ناخلو څه مطلب یرید بذلک نفسه رسول الله په دې باندې اراده د خپل ځان و چې ځکه د دنیا نه لاړم او ما نه سپاتې شو نه به تاسو په میراث کې وارثانو له نه ورکوي نو زه د قسم در کوم چې رسول الله دا خبره کړې ده کنه نو قالو دی غونډې ډلې وې چې او قد قال قد قال ذالک او رسول الله دا ویل ده نو بیا عمر صاحب علی او عباس ته مخ راواړو چې تاسو لقسم در کوم رښتیا وایې دا حدیث تاسو اورېدلی دی که نه فاقبل عمر نو مخ راوګرځو عمر على علي فعلي وعباس نو عباس فقال وی وی انشدكما بالله ز قسم در کوم تاسو ته په الله هل تعلمانه آیا تاسو ته معلومه ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول قد قال ذلك هغه دا خبره کړې وکنه نو قال دې دواړو وی نعم او نو قال عمر وی چې انی احدثکم عن هذا الامر زه تاسو ته بیان کوم د دې واقع نه دا زمکه د فدک یا د بنو نذیر زمکه رسول الله په دې کې څنګه تصرف کو رسول الله په دې کې سکول ان الله قد خص رسوله چې الله تعالی خاص کړي خپل پیغمبر فی هاذ الفیء په دې مال کې فی هغه مال ته وایي چې مسلمانانو ته د کافرو نه راشي خو بغیر د جنگ نه نو الله خاص کړي او رسول په دې مال کې بشیء په یو شی لم یعطیه چې الله نو ور کړی دا احدن هیڅ چاته غیره بغیر ددنه ف کمال چې فیو د کافرو نه براغه بغیر د جنگ نه هغه کې به تصرف او اختیار رسول الله کو هغه په مجاهدینو باندې تقسیمونه فقال جل ذکره الله قران مجید کې وایي چې وما افا الله علی رسوله هغه مال چې الله ورک خپل پیغمبر ته منهم د دې بنو نذیر او د دې کافرونه فما اوجفتم علیه تاسو نه دي زغلولې په دې باندې من خیلینو اسونه ولا رکاب نو خان جنگ منګ نه شوی بغیر د جنگ نه راغلی دی الى قوله تر دې قوله پورې چې قدیر فکانت نو دا مالونه او دا ځمکې هذه دا خالصتا لرسول اسلام خاص پیغمبر علی السلام له او بیا د پیغمبر څنګه او عباس صاحب ته وی او علی صاحب ته وی والله قسم په الله ما احتازها رسول الله نور جمع کړي دا مالونه دونکم دی خوا ستاسو نه دا نه چې را جمع کول او تاسو له نه درکول عباس تعلیم درکړي دي او علی تعلیم درکړي دي ځکه تاسو په اقربا او د رسول الله کې وي ولا استاثر بها علیکم او نه رسول الله ځان غوړه کړی دی په دې مالونو علیکم پتاسو چې بس دا به زمایی او عباس خپل کار کوي علی د خپل کار کوي لقد اعطاکموها یقینا پیغمبر علی السلام تاسو ته دا مالونه درکړي دي وقسمها فیکم تاسو له تقسیم کوم درکړي دي د بنو نذیر ډېر زمکه علی ته ورکړي وي ډېر زمکه عباس صاحب ته ورکړي وي دا لګي زمکه پاتې وي چې دا تقسیم نه وي حتی تر دې پورې بقیا چې پاتې شو بغیر د تقسیم نه هاذ المال دا مال منها دا غینه نو رسول الله به دې سره څه کول فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينفقو رسول الله به خرج کو د دغه حاصلاتونه علی اهله د کو خپل کور والا نفقت سنتهم خرچه د یو کال د یو کال خرچه به تی بیبیانو لور کړه من هذه المال د دې مالنا ثم یاخذ ما بقی بیا به راواغشت هغه مال چې کم به پاتې شو فیجعله هغه به وګرځو مجعل مال الله پاغزه د مال د الله کې نو د الله مال چې راشي سي د مسلمانانو د فیدو لپاره مطلب دا دی چې وسله شوه اسونه شو نور شی شو فعمل ذلك رسول اسلام نو عمل کو رسول اسلام په دې باندې حیاته په خپل جون کې ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بیا وفات شو پیغمبر علیه السلام چې ابو بکر راغی فقام ابو بکر نو ادرید د رسول الله په ځای کې ابو بکر نو ابو بکر وی چې فانا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ز قائم قائم د رسول الله د ازمکه د رسول الله په اختیار کې وا زه دغه قائم قائم اوس به زما په اختیار کې فقوزه نو دغه زمال قبض کو ابو بکر فعمل فيه نو ابو بکر به عمل کو پدې کې بما په هغه طریقه عمل به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عمل بکو پاغه رسول الله اول به ته د بیبیانو د یو کال خرچه وسته چې کم به پاتې شنو هغه بیا د مسلمانانو د فیدو د پاره و انتم اوس علی ته وی او عباس ته وی و انتم تاسو چې حين اذن په دغه وخت کې واقبل علي و عباس مخ راو ګرځو علي او عباس ته وقال وی وی چې تذکران تاسو ته یاد دي چې ان ابا بکر فيه چې ابو بکر صدیق پدې کې په دغه عمل کې کما تقولانه د سیو لکه تاسو وایې والله يعلم الله خپويږي چې انه فيه چې دا ابو بکر صدیق په دا خپل عمل کې لصادقون ریختونی مو بارون نیکمو راشدون په سم لارمو تابعون للحق تابعداری کون کې د حقو ثم توفى الله ابا بکر بیا الله تعالی ابو بکر صدیق وفات ک چې وفات که ارس ماته پاتې شو فقلت انا ولی رسول الله اسلام نو ما وی چې زه قائم مقامم د رسول الله و ابي بکر نو د ابو بکر فقبسته نو داز مکه ما قبض کړه سنتین دو کال من امارتی د حکومت زمانه ما ته شکل حکومت ملاو شو دو کال د ازمکه زما سره و چې رسول الله کومه طریقه کوله ابو بکر صدیق هغه کوله چې رسول الله او ابو بکر کومه طریقه کوله نن هغه زکم او تاسو ما تراشه عباس او علی تاسو سنوري خبرې کوي ثم جئتمانی بیا سو وخت مخکې تاسو ما تراله دواړه کلاکما دواړه او سره خبره هم یوه وه وکلمتکما واحده او ستاسو خبره هم یوه وه څه مخکې څه وخت مخکې راغلی یوه خبره هم وه او دواړو په شریکه زمانه مطالبه کوله و امرکما جمیع او ستاسو امر هم چې دی نو یو فجئتنی عباس طیب دا اوله خبره کوي یا عباسه ته ماته راغلې یعنی عباس مقصد د سود عباس فقلت تارت فقلت لكما نو ما تاسو دواړو ته وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال غوي زه تاسو ته د رسول الله میراث څنګه درکم رسول الله وی چې لا نور اسو زمون پیغمبرانو نه میراث نشه غستی ما ترکنا صدقه کم مال چې مونږ پیخي هغه د امت صدقه ده خیر تاسو خو مانه مطالبه کوله چې دا مال مونږ تره مونږ د هغه وارثان یو ما د ته خبره وکړه خو بیا مې ستاسو خفګان ته وکتل نو ما وی زه عباس ته او علی ته زمکه بستاسو نی خو تصرف او اختیار پکې تاسو کوي څنګه چې رسول الله کول هغه تاسو کوي خو دا یو ذمہ واری به وي چې علا ان علیکم عهد الله په تاسو به د الله عهدي و میثاقه د الله وعده وي چې رسول الله څنګه عمل کو ابو بکر صدیق څنګه عمل کو او دا دوه کاله ما سره عمل کړی دی هغه څه بکوي لتعملان چې تاسو به خامخا عمل کوي فيه پدې کې بما په هغه طریقه عمل فيه رسول الله وسلم چې عمل کړی دی پاغي کې رسول الله و ابو بکر نه ابو بکر وما عملتو یا هغه چې ما عمل کړی دی فيه پاغي کې منذ ولیتو دا هغه وخت نه چې ما ته حکومت ملو شو که په دغه سي طریقه پکې تصرف کولی شي چې څنګه رسول الله کو څنګه ابو بکر کو دا دوه کړه ما کړی دی خو خدا او کنه دسه نشي کولی دا وایي چې نه تقسیم کا چې بیا واپس را نشي که دسه کولی شي خو خو و الا او که دسه نشي کولی او تاسو تقسیمېدل غواړئ کنه نو فلا تکلمانی بیا ما سره خبرونه کې فقلتما نو تاسو راته ووی تر وراره چې ادفعه الینا راکه مونږ ته دا بذالک په دغه شرط فدفعته الیکما نو ما داسو له درکړه نو چې در میکړه نو اوس بیا رااله او راته وایي چې زمونږ مس کې فیصله وکړه څه فیصله وکم دله تقسیم کم نو سرکاري ځمکه څنګه تاسو له تقسیم کم قومي ځمکه څنګه تاسو له درکم افتل تمسانی ایا تاسو طلب کوي افتل تمسانی ایا تاسو مطالبه کوي مني زمانه قضا اند یو فیصله غیر ذالک بغیر د دینه فوالله الذي باذنه يقوم السماء والارض قسم می دی په هغه الله چې د هغه په حکم باندې قایم دی اسمان او ځمکه چې لا اغزي فيه زه به فیصله ونه کم په دې کې به قضا ان یو فیصله غیر ذالک بغیر د دینه حتی تقوم الساعه تر دې پورې چې قایم قیامت قایم شي قیامت عباس صاحب ته علي صاحب ته دغه ځمکه مې درکړې ده که تصرف پکې کوي څنګه چې رسول الله کوله ډیره ښه ده کنې ځمکه ماته واپس کې فإن عجزتما کچر تاسو عجز عنه د دغه عمل نه نو فتفعا الی زمکه ما ته واپس راکې زبر سکم فانا اکفیکما هو زبر تاسو د پاره کافی شم دا غینه خیر امام زهری وی دا حدیث خو ماته دغه استاد بیان کو مخکې د امام زهری استاد څوک دی کوم ځای دی هغه دی مالک ابن مالک دی ها امام زهری وای چې ما د دې حدیث بیان وکړ اوروه ابن زبیر ته چې د سماته حضرت مالک دا واقع بیان کړه فقال صدق مالک ابن اوس نو هغه راته وی چې رښتیا وی مالک ابن اوس انا سمعت عائشه ما اوریدلی دی د حضرت عائشه نه زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه بیبي ده د پیغمبر اسلام حضرت هاشم د وی چې اول د پیغمبر اسلام بیبیان را جمع شوي چې راځي چې د ابوبکر صدیق نه مطالبه وکړو چې موږ تخپل ته میسه راکړي تقول هغه وی ارسل ازواج النبي صلی الله علیه وسلم لېږل وکړل بیبیانو د پیغمبر علیه السلام اولیګ بیبیانو د پیغمبر علی السلام عثمان حضرت عثمان الی ابي بکر نه ابو بکر ته بیبیانو د اراده وکړه چې حضرت عثمان لیګو او ابو بکر صدیق ته لیګو چې حضرت مونږ ته د پیغمبر علی السلام په مال کې چې کم زمونږه تمه کیږي هغه را تراکه خا یسالنه دی بی بیانو سوال کو د ابوبکر نه سمونهن د خپل اتمی سي مما افا الله د هغه نه چې الله روست او غمال علی رسوله په خپل پیغمبر فكنت انا عائشوي زوما اردهن ما بدوی له جواب ورکاو چې یا بی بیانو دا سکوي مونږ څنګه اتمه والو ولی رسول الله دا نه دی ویلی چې مونږ پیغمبران چې د دنیا نه لاړ شو زمونږ نه څوک میراث نه الی فقلت لهن ما وتوي الا تتقين الله دا الله نه نه یریږي الم تعلمنا تاسو نه پويږي ان النبي صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر کانه یقول هغه به وی چې لا نور سو موږ نه میراث نه غشتي کیږي ما ترکنا صدقه هغه مال چې موږ پرې دی هغه به صدقه یرید بذلک نفسه د پیغمبر اسلام په دې باندې اراده و د خپل ځان چې نه زه د دنیا نه لاړ شم ما نه سپاتې شي به میراث ني انما یاکل آل محمد یقینا خوری به کورنۍ د حضرت محمد فی هذا المال په دې مال کې نو بیبیانو په خبره پوه شوې فانتهى ازواج النبي صلی الله علیه وسلم نو منې شو په بیبیان د پیغمبر علی السلام الاما اورال هغه خبره ته اخبرتکن نشما ول خبر ور کړی دی قال دا راوی وی فکانت هذه صدقه نو دغه صدقه بيد علي په لاس د علي کې دا خو حواله کړي دواړو ته و علي او عباس دواړو ته خو علي په لګ زورورو او منعها علي منع کړ د دې تصرف علي عباسا د عباس نه او فغلبه دی غالب شو په دې دغه باندې په عباس عليه پاغي چې کله علي صاحب وفات شو نو ثم کان بیا و دا ځمکه بید حسن ابن علي په لاس او په اختیار د حسن صاحب کې چې هغه وفات شو ثم بید حسین ابن علي بیا د حضرت حسین په لاس کې و ثم بید علي ابن حسین بیا د علي ابن حسین د حسین زوی دی زین العابدین وتوی علي داغه په دغه کې و چې هغه لاړ نو بیا و حسن ابن حسن علی ابن حسین او حسن چې د حسن زوی دی کلیهما دا دواړه چې دي کان یتداولانها هغوی به نمبر په نمبر باندې د دې تصرف کوو ثم بید زید ابن حسن بیا د آخر کې چې وه دا و په لاسو د زید ابن حسن کې وهي صدق د رسول اسلام حق نن زمونږ بعضې خلک شیعګان صاحبان هغه هم د حضرت عمر پسې دا پروپیګنډې کوي چې وګورئ حضرت فاطمه د پیغمبر علیه السلام بی بچی وه او د پیغمبر علیه السلام په میراث کې هغې ته دغه ورنکه میراث دا وی دا ظالم و دا دسی و دا دسی و زمونږ یو استاد و غلته وخت ډیر تیر کړو هغه به وی تاسو چې کله بقی ته لاړ شئ د شیعګانو ته غوږ کېده شیعګان راشي د حضرت فاطمه قبر ته دغه کی وی السلام علیکم یا یا فاطمه تو سلام دی په تا باندې ای فاطمې هغه فاطمه چې عمر د خپل مال نه محروم کړه هغه فاطمه چې د هغې پخته ماتې شوې دا وی شیعګان وی عمر صاحب راپاسېده او حضرت فاطمه په لغته باندې په دې پښتو کې وواله او چې وی والا دغه پخته دغه شوي ماتې شوي سخ ظالمان دی دا کې لکه ټول دروغ دي دغه استاد وی چې یو ځل شي یو من مسجد نبوي کې ناستو وی راته وی چې دا عرب سخ ظالمان دي وی ما وته وی ولی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ته سوک نه پریدي چې ته د هغه سلام ته ودرېږې نو نه پرېږدي وایي ما وی چې اوس موقع ده وایي ما ورته وی د څه شي سلام کوې نو هغه خو اوسپنې دي هلته د رسول الله قبر خو نه معلوم نه ښکاري اوسپنې دي نو اوسپنو ته څنګه سلام کوې نو یا هغه راته وایي چې اوسپنې دي خو د رسول الله د قبر د وجې نه دا مبارکې دي وی ما وته وی چې وای د رسول الله د قبر د وجه نه اوسپنې مبارکې شوې او د ابوبکر صدیق او عمر فاروق چې وسره خواته پراته دي نو هغه مبارک نه دي تاسو هغوی پسې کنزل کوي د هغوی پسې خبرې کوي او د اوسپنې وی مبارکې دي او هغه مبارک نشو زه بس دین دا جی صاحب د بدریانو